ځنې پکې بیا ډیر زیات مخ کیو ومن اهل الصفه طالبانو کیو صفه دا د مسجد نبوي شا طرف ته یو ډبګه وا فخر غرونو په دې کې به مسافر ډیرو طالبان فقراء المهاجرین او صحابه کرام چې کومو انصار نه غیب ولا وضو هغه لوخي ته وي چې د او دس او په کې پرتی وي او وضو ادي عمل ته وي فارسی متل دی وی وزورا در وضو کن وضو کن وزورا در وضو کن وضو کن هغه د او دس او په لوخي د او دس کې وا او بو کې واچو دس کې واچو ال او دس کې شروع کا او دس کې وکا بس خدمت کو فقال صلی نبی رسول الله وتوی سم مطالبه او کستا سم مطالبه شته الله رضا لسو واړو سبحان الله فقلت اسالک مرافقتک فی الجنه وما وذا تر دا تاسو کوم تا دا مطالبه کوم چې الله توای چې ماتا سره په جنت کې چې نه یو ځای کی کتاینم راینم ماتا سره ملګرتیا نه استای اقرب بندا الله تعالی ته د سجدي په حالت کې د دې وجنا ذکر د سجدي کې من هغه وکړو اعنی علی نفسک مدد وک زما په مقابله د نفس کی لکذر بسو سمانه دا ډیری منځونه کول دا داسې لکه چې ما سره مرسته کوي مدد کوي زبا تاسو سره تعالی مرافقت غواړم او چې زی غواړم نو اسانی کی برکت الله چې تدیر منځونه کینو بس الله ته چوامو یا ډیر منځونه دي کوي هوا په بزر کو سید استا خبره منظور مصال قبلو والا بس دې تاسو سره دې وي په رښتې په خبره ده عینی علی نفسک بکثرت السجود په خدمت الله ملاویږي او خدمت دا سبب د دعاګانو دی دا ټول دینه معلومیږي او خیال ساتل مشر دې پلار دې دې رور دې دې داغه د او دس داغه د قضاء حاجت د سيزونو خیال ساتل دا حدیث دا حدیث په دلیل لوایا هو فرمائے علیک بکثرت السجود پکار دی چې ته ډیر منځونه کوي نفل منځونه ډیر ډیر کاو فای نکلن تسجد لله سجدتن نکای تو د الله د پاره یو سجدا الا رفعت الله بها درجه الله دل په دې سره درجه پورته کوي او حتا ان کا بیا خطیئه الله دل په دې باندې یو ګناه چې نه ورځي جوړایې باب المجاهده شکن علیک بکثرت السجود ځان کار نه کنه ها بالکل صحیح دا من طال عمره وحسن عمله چې عمر یو بچي او ډیر خسته عمل دا د سنت موافق دی چې عمر ډیر یا کسي په بدعات وکړي کی شرکیات وکړي کی دا بلا دا خلل برابر او چې عمر دې ډیری او التتنه کو اعمال ته متوجي ډیر خسته خبره ده الله دې مو تاسو دا وکړي قال دی غاب عمی زما تر غیر حاضرو چې هغه انس ته او د پلان نو می نظر دی مقصد دا د پرواره باندې د تر نوم کې خلل شوی دی غریم انس دی او د تر نوم هم انس دی نو پر واره باندې چا نوم کې غوډل شي دی د تر واره خدا کار نه کوو زمو پر سره چې دا نوم کې نه نه نه زمو په خاندان کې د پلان کې د پلان کې د پلان کې د نتیجې نوم دی دا نه دما ایو د پلان نوم محمد او زینم به محمد تر نوم انس دی زم انس دی دی وی زما پلار چې زما تر چې نه دی غیر حاضر ور کې طالب بدرین د بدر د جنگ نه فقال يا رسول الله رسول نبی اسلام ته وای غبت عن اول قتال زو غائب ما د اول جنگ نه قاتل تل مشرکین چته پکې مشرکان سره جنگي دلې لا ان الله اشهدني قتال المشرکین کالا تعالی ز بیا حاضر کوم جنگ د مشرکان ہوتا لا یرین الله ما اصنو الله بخلق ته اوخی چې زبر سکوما زبر زبردست کارنامه کوم ورته الله په ذات اعتماد وکړه یا لا یرین الله الله به ویني چې زب سکو ما ځکه الله عرش یې نه دا الله را سپټ نه دي نه زما دا کار به تم پټ نه یا فلما کان یوم احد کله چې د احد جنگ شنو انکشف المسلمون چتر بتر شول مسلمانان سمانه نه لګا چتر بتر شول ګډوډ شول مسلمانان او تخدل فقال عادوی اللهم اعتذر الیک مما صنع هاولا الله تا ته عذر کوم دا غنا چې دې صحابو کوم کړل دي خو کارونه کو تقبل و ابرا الیک مما صنع هاولا زما بایکات دا غنا چې دا مشرکان کوي دی خو نبی اسلام زخمی کو عفونه ول شهیدان ول الله د دې د کارنه بری ما او د دې نورو د توذر کوم الله خطا شي دي معافي کا ثم تقدم بیا روان دي شو او تور او سره د فاستقبل او سعد بن معاذ او سعد بن معاذ لما خلور لې هغه هم تختید قال قال یا سعد بن معاذ یا سعد یا سعد بن معاذ اے سعد بن معاذ الجنت ورب الكعبه کم طرف ته تختی نو حد غرب خوا کی د جنت چې دنو خوشبو روانه ده یا رضی تصور یا حقیقت دا سوا چې الله تعالی کو خوشبو ښکارا کړی و ازم و تر پښم انی اجد ریحها من دون احد دو احد دغر په خوا کی زدای خوشبو محسوسو ما قال سعد سعد ازم و سر لړما او جنگ کوم دوړ شروع کو خو فمستطعت یا رسول الله ما سنا هغه چې کول هغه زما د وسنوا په دوړ راته لګیا لري چې غربا شروع دي د کوم ماشين کې دیږي وی قسم په ال وی اے دا الله پیغمبره هغه چې کول نو ور ما چې دناغا نشل کوله قال انس دا انس وی شهید چې د بیا زما غترو وی فوجدنا به بضع و 80 من په دبانی سبحان الله صد پاسه اته گزارونه د چوری مشرکانو په مسلو سره کړي وا وګونا سپې می سترګری رښوندي لاسونه هرڅه چې پرې کړیو فما عرفو احد چان په جندو الا اخته ببنانی مگر خور او په جندو د غتو په بندونو باندې چې دا زمارو کې نو انا سن نظر وي خور خوري دا ډېر دی ضرور باندې قال انس انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت في وفي اشباهي داسې قسم آیاتونه د د او د د ملګرو غوند بارک راغلي چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله لو ذکر چې لوین ليرين الله او ليرين الله اکسي چې دنه بیا وکړه معلومه شو چې د وادي پوره کول غواړي نو وعده دې کړ د چې سم ژوندۍ وته نو سم استراو کا دا ټول دا چې ورته دي حدیث ته عمل وسو کوي دې ته تو غره وعده کړي ور نبی اسلام سره اکی باندې عمل وکړي دیوی لما نزل قال لما نزلت آیت الصدقه کله چې صدقې آیت راغې كنا نحامل على ظهورنا نمنګ بچ دینو بارون اورل پیټي اورل په خپل شاګانو چې صدقه کو سشته را سره نو په دې پیسې وټو چاله مون پاندړو چاله سو چاله سو چې دې رل پیسې راځي صدقه وکم په نشته خبره باندې صدقه حکم چراله موږ سره سعود نه موږ څه چل کاو نو راشه په شابانه چاله پیټي ورو پیسې برا کی او صدقه کی ورو اوس لګی دا فجاء رجل یو سړی را لې فتصدق بشیء کثیر ډیر سی ور کړو عثمان صاحب فقالو مرائن منافقان وی دا ریاکار دی فجاء رجل بل سړی را لې فتصدق بسائل دا یو اوګه چې دنه صدقه کو ان دې سور پیری نه دی عادل نو هغه دا دی چې ناس چې څوک بغیر ته تلیو کنه او چې درون پن بیراړ هوګه درې درون پن بیراړ راړه راړه چې کو نه ریشي راړه راړه چې څوک بیراړ هغه چې شلیدلې نه دا ډول ورو دی راځي هغه چې شلیدلې نه دا هغه ځانان هغه دا نه راځور عبادت کوله دا چې بلاله په خپل دا چې بلاله او دا زه زه ګرځي دې بیا چې هغه یو ډیر ورکو ریاکار ته وګور اب دا وګور دا وګور الکه خدای ورکو منافقان دا خیسما ابو خیسما هغه یو وګور راوړو ټول مزدوری کړی و فنظرت الذين يلمزون المتطوعين منافقان هغه سان دي چې عیب لګي هغه رغبت کوونکي مؤمنانو کې په لږ کولو کې صدقو کې او هغه سان باندې چې نه مومي مگر خپل مهنت او دوړو باندې دی عیب ویا ونحامل اي يحمل احدنا على ظهري بالاجره ويتصدق بها فشابه نه به شي راړو اجرت سره به خیراتی کو وایا يرويه عن الله تعالى چې دا الله تعالی نه نقل کوي مطلب دا چې حدیث قدسی دی انه قال یا عبادی چې الله تعالی او ای زما بندګانو انی حرمت الظلم علی نفسی ما په ځان ظلم حرام کړ دیو ان الله لیسا تاسو زما ضرر ته نشي رسیدي چې ما ته نقصان راورل پته ضروري چې ګنې ما ته ضرر راورسوي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني څه مطلب دی که تاسو معصیات کوئ نو ما ته ضرر نه رارسي او که تاسو سنې کوي کوئ نو ما ته ورسره نه رارسي الا اتقا قلب رجل واحد منکم تاسو کې یو سړی دی او ډېر پرهیزګار دی او ټول کسان دک سي پرهیزګار شي نو یاد ساتي ما زاد ذالک فی ملکی شیئا دا زما په با چه کې سن سیوا جو پرشتي وبرګه یو سړی دی او ډېر پرهیزګار دی او دا ټول خلک داغه په شان پرهیزګار شي زما بچایږي لو ان اولکم و آخرکم و زما بندگانو کستا سلم بنی رستنی پیریان انسانان قامو فی سعید واحد یو میدان کی ادریگی فسألونی او زمان سوال شروع کی فآتیت کل انسان مسئلتو زب ورکم هر سړی تا داغه وختل شوی سیز ما نقص ذالک مما عندي نکمې دا د هر سړي غوښتل او زما ور کول دا وسن چې ما څخه دي الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر مگر دسی لکه ستن چې دریاب ته داخل کړي شي او وستن اوچته کې او داغي دو سر سر بصوره او برازي معمولی دي کړه لکه ستن نسل دا چې دا چې کته دریا تخته کې راوچته کې ستري سر سره سره شي راځي دریاب ډیر زیات ته لہذا زمانه متون ډیر زیات دي زکه ور کما نو دومرم نه کم دوره به کړي به کمی تاسو تبکاری لکه څنګه چې هغه تاس کې د سنې سر کې په مقابله د دریاب کې داسې دي ټول لچ ور کم نو دا زما سره چې سدي دغه په مقابله کې داسې دي لکه هغه تاس کې د دریاب په مقابله کې تاسو عملونه دي احصي علیکم تاسو له ساتم لیکمه ثم اوفیکم یا پورا به درته در کوم فمن وجد خیرا چا چې په کې نیکی ومندنه فلیحمد فلیحمد الله دا الله حمد شکریا دی ادا کی ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسه قل ذان دې ملامت کوي ما زبر نقصان نه کړي باب المجاهده د چې مجاهده کوشش کړو نه کوم نه کړو ولا هغه ورکوما قال قال سعيد كان ابو ادريس اذا حدث بهذا الحديث جسا على ركبته دا څه کړی مونږ به شراکه کړی دا نه اه و روينا عن الامام احمد بن حنبل او یا وروینا من ته نقل شوی دی امام احمد بن حنبل نه قال ليس لاهل الشام حديث اشرف من هذا الحديث دا روایت پر روایت د شامیانو نقل دی راویان شامیان دي وی د شامیانو د پر لوی فضیلت د دې حدیث ته بنشي دا ډور حدیث دا غي پر روایت باندې دای په واسطه باندې نه راځي حدیث قدسی دی راویان پکې شامیان دي راویان پکې شامیان ځکه دا خبره دي